نو فلما دخلوا على يوسف آوا الیه بوي دولسم مقام اخیری مقام تر یو سل یو پورې ده ښا پدې کې او ورته ذکر کوي چې یوسف علیه السلام قبیله خاول گدی کو رشتہ دغه پاتې شو قالو دی او یا ابانا اپلار زمونږه استغفر لنا بخنا غواړه مونږ لره ذنوبنا د ګناونو زمونږه ان كنا خاطئين یقینا مونږه خطا کارو قال اغور ته وی سو استغفر لكم ربي زره ته بخنا غواړم تاسو لره ربي در رب زمانہ ورستو یې کا ورته دا ورستو کول بعد وای دا د خصوصي او قات د پاره ویل تهجد ټیم کې ویل غواړم بعد وای نه دا ځکه ورستو کړه چې په دې کې خو حق د یوسف سي دا خو خو غلیبات مسله ده نو هغه نه پښتنه کوم چې هغه له تمخ بخنو کی انه هو الغفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کو مهربان دی بس دوی د دې نه روان شو دولسم مقام اخیری مقام دی مصر ته ورسیدل یوسف علی السلام مور او پلار او هغه ورونه هغه خو تعبیر رښتیا شو او دا غي نه پس کوم د یوسف علی السلام د خپل اخیری د مرګ د پاره د اسلام او د ایمان دعا کوي ولا فلما دخلوا علی یوسف نو هر کله چې داخل شو په یوسف علی السلام باندې آوا الیه ابویه هو یوسف علی السلام ته بس راځي نو دی لاړل آوا الیه ابویه نو ځای ورکه خصوصي مور او پلار ته مور او پلار ته خصوصي ځای د مور او پلار خصوصي اکرام پکاري کنه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله او ورته وی داخل شي مصر ته نو مصر ته داخل شي مصر ته خودی ورغل بعد وی نه حکومتي معنی کې هغه اکثر د خار نه بهاري نو ته وی خار ته ورغی یا دا د چې مطلب د استقبال تر اوته نو پدې کې بیا جواز د استقبال چاته لارې ته وتل دا خیر دی ان شاء الله کو چرته رضا او شد الله تعالی امین پامن باندې ورفع ابويه على العرش او پور ته کل مور او پلا خپل على العرش پتاخ باندې هغه بر پتاخ باندې کینول پکار دا چې مور او پلا سره کې ډېر غټ سړی نشي کنه خو چې مور او پلار یې وکنه نو چې یا غي بر ناشتي دی لاندې ناشتي او یا کم از کم برابر ناشتي دا نشي نه رسي چې سړی دې بر ناشتي مور او پلار دې لاندې ناشتي وخروا له سجدا او پری وتل دوی له دی رور ته یوسف علی السلام ته سجدن سجده کوونکی اے دوی ورته سجده وکړه سجده ورته وکړه نو سجده څنګه باندې وای دا انحنا وا موږ وو دا غي په شریعت کې دا سجده جایز وا دا سجده دا غي په شریعت کې تعظیما سوا او دا جایز وا نو دا بس اکراما سجده ورته وکړه دا غي اکرام یو کو دا باغ اوس زمونږ دغه کې دا حرام د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی باندې حدیث دی چې هغه چې بس زما په امت کې دا نشته نو او دینه دا معلومه شو چې مطلق سجده شرک نه دی په مطلق سجده شرک دی په یو دین کې ناجایز کیدا البته جا سجده کې کوم دنه حرام ده اوسو هو مطلق سجده شرک نه دی البته په هغه ځایونو کې سجده شرک وی چې په کوم ځایونو کې د مشرکین شعار ګرځیدل ایمان درد او په هغه کې هغه بوتان د سجده کوي او ته لاړې تا فقط سجده وکړه نو کزړه کې چانی وای ک ډیر لوی مصدق هم نه کنه کته ډیر لوی ایمان هم راوړي لاړې کافر شو بس ختم شو لکه تا پاغه شعارات دا غوی کې وکړه وقال یا ابتی او او وی دو یا ابتی ای پلار زما هاذا تعویل رؤیا یا دا تعبیر د خوب زما د من قبل مخکې دینا من قبل رایتها من قبل چې مخکې مې لیدلو قد جعلها ربی حقا یقینا وګرځول الله تعالی زما غ خوب تعبیر د خوب رب حقا رښتیا وقد احسن بی او یقینا احسان یو په ما باندې اذ اخرجنی من السجن کله چې دراو با سلام د جیلنا وجاء بكم ګور دا نه وای اذ اخرجني من السجن چې جیل نه وای راو باسم دا ما ډېر لوی احسان وکړو دا نه وای چې اذ اخرجني من الجب چې د کوی نه راو باسم ځکه دلته بیا رونه ملامت کیږي نو دومره زیات بهترین اخلاق چې غرونه په دې لکه نه ملامت کوي دا سوی د جیل نه الله راو باسلم وجاء بكم من البدو او راوستي تاسو من البدو دا باندې نه دغه کلینا من بعد ان دغه شیطان بیني و بین اخوتی پس دا غینه چې جدائی راوسته شیطان زما او زما درونو پر مینس کې ان ربی یقینا رب زما چې لطیف مهربان دی لما د پاره دا غچا یشاء او چې اوغواړي انه پاغه چا باندې چې وی غواړي انه هو العلیم الحکیم یقینا الله تعالی په یو حکمت والا دی ربی ای رب زما قد اتیتنی من الملک اوس یوسف علی السلام دعا کوي بس دا خبره خو پوره شو اوس اخیری کې دعا کوي چې الله مرګ اوس په ایمان باندې کې اے رب زما قضا ته تنی یقینا تا ما ترا کوم من الملک باز حکومت معلومی چې حکومت بعد څه ټول نو بادشاہ نو خا خو عزیز او وزیر اعظم وعلمتنی او تا ما ته تعلیم را کړ دې من تعبیر الحدیث تعبیر د قبولو یو معنا هغه دې معنا مې تکړه حقیقت ته کتابونو په خوانو او درې معنا مې تکړه تعبیر الحدیث توا چې هغه حقیقت د خبرو د حکومت فاتر السماوات والارض تپ نوې پیدا کونکي د اسمان نو تر مکو انت ولی فی دنیا والآخرہ ته زما محافظ په دنیا کې کار چلوونکي زما په دنیا کې والآخرت په آخرت کې توفنی مسلمان وفات امام مسلمان والحقنی او په وسط کې ما په آخرت کې بالصالحین د نیکانو خلق سره تر دې پوری دا واقع په دولس مقاماتو کې شو را برابر شو او د دې واقع ما تاسو ته وی حکمتونه پکې ډیر دي ما خپل دانی تاسو ته ټول حکمتونه بیان نکړل چې ځکه وخت نا وخت یې کنه لګوي یو سل او شپېته حکمتونه پکې تقریبا مونږ لیکلي دي او دا تر ډیرو علماو پکې ډیر بعض پکې 50 لیکلي بعض شپېته لیکلي بعض سل لیکلي بعض اتیا لیکلي دي دی واقع ډیر حکمتونه دي ابن قیم لیکلي نه دي خودم ری ویلي دي چې دې کې زر حکمت دي په دې واقع کې ډیر زیات حکمتونه دي پکې